ان الناس قالو یا رسول الله خلق اول عرض یو کچ یا رسول الله هل نرا ربنا یوم القیامت سرنگ میر ببینی را بخل قیامت بورز بند کنا کنو ببینی کنا اچھا جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزارون في القمر ليلة البدر آیا تو سه سه تکلیف محسوس وی په دې میاشت په دې درې شی په هغه شپه د ګردوري باندې چې ګردې وی کملا وی په دې شپه باندې تو سه دې په دې درې شی سه تکلیف محسوس وی قالو دې یو ته چې لا یا رسول الله قال رسول برکت او فرمی الجفا هل تزارون فی الشمس لیس دونها صحاب تو سه سه تکلیف محسوس وی په غیر دې درې د غرمه سره چې نوی مخشد توریه دی بلکل صفا ستراوی بیا څه تکلیف مخصوص وی قالو دیو ته ویل چې لا یا رسول الله قال رسول برکت او فرمی فینکم ترونه کذالک تو سوینه الله پاک لاره کنه ده دا خاص لکه په دې دن یو باندې ول مستر کې څنګه ویني میاش څنګه ویني دا رنګ الله پاک دا سوینه استجواب اس شاک شوباوی نه بشه مشقت تکلیف نه بشه اختلاف پی نوی بشه ازدحام می نوی بشه چه زنوی چه تو دوله شا چه زی وکسه کنا تو دوله شا چه زی وکسه نا بلکل جکیم ده کنا سرائیوی اخبر بینه یجمع الله الناس یوم القیامت جامع کو خدای پاک خلق لاره د قیامت پر ورځ باندې فیقول بی الله پاک طرفنا ودا اعلان وشي چې من کان یعبد شیئا کیم سره چې و چې عبادت کې د تشی کولو فلیت تبع هدای د دریمی پیغه شي پس کنام دا به پوتې شي فیها شافعوها چې په دې شی وی چې کیم نه کنه سفرش کوین کی د دغه امت اواوی بش سفرش کوین کی سیک دی خدا پیغمبرون دی دا ملائکه دی چې کیم نه کنه دا نیک خلق ته دا شهدا دی دا وای بش او منافقوها یا منافقین د دغه امت اواوی په دغه امت چاوا پوتې ځکه چې کلمه خو ظاهری غا ویلی دو کنه اوا پوتې دا شک ابراهیم دا ابراهیم ابن سعد سره دا حدیث روی کنا اې دغه دا شک کړل چې شافعو ها ویل دا که منافقو ها ویل دا کنا په دې کې شی یو ټکا دا فیاتیهم الله دا دا عمر په پوتی شي فیاتیهم الله عز وجل بعروش دی تعالی فقه یقول توی چې انا ربکم زیت سرابیه دا بل صورت شوی دا روشی بیغ صورت نه چې کوم صورت باندې دی پیژندل دا دی نه غیر په بل نه آشنا صورت شوی دا روشی فیقول انا ربکم فیقولون دیتو چې هاذا مکاننا دا غازی دا زیدا دی میر میر په چا په سند ریوی میر دا غازی دا دا غازی و میر یا نوی ندری میر په دوه صحت یا یا ربنا حتی که جروشی میر شراب دی میر کنه جهنم په لمن باندې وي صراط دا وی چې کوم دا کنه جوړ کړی شي کنه اچھا جی فاکون رسول برک فرمای فاکون انا و امتی بیا و زو امت مو سویم اول من یجیز اولنای هغه چې سیکان تیریږي په دې غیل یار باندې زو د مو امت په ټوله امت نه چې کوم دا کنه مخته به دې باندې تیریږي اچھا جی ولا يتكلم يوم اذن والبس ونشي کړی دغه دوه ونشي کړی په دې ورځ باندې مګر پیغمبرون پیغمبرون وسوي دا ور رسول هغه چې کیم نه کنه بلل واقعي ساده پیغمبرون یوم اذن په دې ورځ باندې داوي اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم یا الله ته صحیح سلامت تیر کې یا الله ته سلامت یا رب وفی جهنم او په دې جهنم شي جهنم شي سمره په دې بری سرات شي په دې بری سرات باندې کلالی وو کونډې وی دې اسپنه کنه چې په ورځې مې کنه او په دې بری سرات کې سره در ورځي ودا کونډې کنه شا نسی ودا کنه شا دا غونه په اندازه باندې کنه جهنم ته ځنه خلک نزيوي ودا پر سرات باندې ودا کونډې ور ورځي دا وی او شي کوي وې جره به وی سره کنه زرا بیا دا سره وروسي کنه چې پړ مخې جهنم ته وروتلی کنه اچھا جی وفی جهنم کلالیبو په دغه جهنم سمنه په صورت ته جهنم شه کلالیبو کونډې وی مثل شوک السعدان مثل دغه اغزی د هغه چې کیم دا کنه سعدان ونه سعدان یو اغزی چنه ونه ده کنه مرکین یې مشتو ستوي که څه خو ته یې کنه دا چې کیم دا کنه مر کونډې کنه دا ته ویل شي مر کونډې چې دا سخت اغزی دی دی ونه کنه او دا کنده سری کنه دا ورور دی دا مخی پر پر یو سی پر پر بل سی پر طول وی سیری بکاری وچوی خو جهنم تا وینه ورور دی کنه زخمی وی کشان و جهنم تا وینه ورور دی چه کم دا خلوص وشی دانا مخردل دی تا ورشی چه طول زخمی زخمی دی کنه اول مجازی کنا یاوی چه کم دا کنا آغا سرائی وی چاوی تیر دین کوي کنه شاپ دې پلی سرات بنده کنه او نحوه یا مثل دې د بل ټکی ویل د دایره وی شکته ثم يتجلى دین ورسته وی چې کیم ده کنه بیا چې کیم ده کنه خلاص شي حتی اذا فرع الله من القضاء سوحد جو فلایش الله پاک دې فیصله نه پر منځ بنګون شي و اراده ان یخرج برحمته و اراده او خدای پاک هر یستله ته پر سبب د رحمت خپل سره چاته من ارادا چاته چې خدای رضا وکړه من اهل النار دغه اهل النار نه کله چې خدای رضا وکړ یستلتا دغه اهل النار نه سره رحمت خپل سره بیا امر الملائکه ته امر او خدای پاک ملائکه ته یو خرج من النار چې روبه سید ینا من کان لا یشرک بالله شیئا ممن اراد الله ان يرحمه دغه خلق نه چې رضا کړی خدای پاک رحم کړل ته په دبندې او دا وی من دی هغه خلق نه شاهد چې دا گواهی کړی چې الله اله الا الله فيعرفونهم في النار بیا او پیرنی ملائکه دی لره پیش بیا اثر سجود پیغه اثر او پیغه نقش او عالمه د سجده سره کنه هغه وی هوه مګانا مومن لرداد اثر د سجده مونږ دی پیرنی تاکل النار ابن آدم خرید غیر ابن آدم طول لرا مسواد اثر ده سجدینا ده سنده ده پیزه ده لسینه ده گنده نو بیا دنه ورسته سکور به وي کنه فیصب علیهم ماء الحیات به ورته کل شي بده ایبن ماء الحیات دا چې نه دوی ته وروه ترې خدای کنه آیا په ورته شي سمانه دي چې نه ته ورګټ فیمبتون تحته بیا دی زرغونشی لوندیا کیس په دی چې نشه کما تمبت الحبت لک سرنګ چې زرغونی دی هغه دنا فی حمیل سیله غیر وړی شوی شهید غیر سیلاب شه سیلاب سویو ثم يفرغ الله يفرغ الله من القضاء بين العباد كنا ويبقى رجل دا بیا ولا شي خدای پاک دې فیصله نه پر منځ باندې ونه شي فیصله پر منځ باندې ونه شي سمانه چې جهنم نه ولا خلق ټول ورو سي دا فیصله وکړو دا ټول ورو دي هو يبقى رجل منهم پوت وی شي سړی دې مقبل به وجهي على النار چې ورلوین کوي د مخ خپل په ير باندې ان اعطیت ذالکا ایا قریب یتا کچره در کولو شی تو ذالک ای دغه سوال چې د مخت جهنم نه اوړي جنت ته کدا سوال دی پیراشی ته قریب یې ان تسال غیره چې بیا رسول کې د منه غیر دې نه ده بل شی بیا بل شر نه وړي فیقول دا یو چې لا وعزتک مدک قسمی په عزت ته باندې لا اسالک غیره ويعطي ربه الله پاک وتا فرمای له دتا الست قد اعطيت عهودك ومواثيقك ایا نه ته چر کړی وی تو تا تو متا وعده خپل ول او زینا خپل دا الله تسالنی چې تو رسول نه کړه من غیر الذي اعطيت غیر دې غره چې کیم شي تو دې کړی چې جاړه ول مختی جهنم نه ایرا غیر ده بل شیس ولو نه که ابدنا بشاد پر دل او دینه نوی سره کړي ویلک ورک شه ابن ادمه ان ان فحقت له الجنه کنا او شوه چې کیم ده کنا ورت شي د جنت ان فحقت له الجنه شوه کلاو ورت شي د جنت دا جنت ورت ولا دا جنت تختر ولا دا ویني کنا بیا په دې غوړي شه شو ورت شي د کیم ده چه شخو نازا آغا زیوت بدبخت و سپرد ایغی مخلوق دی تو کانا جه طول دی جانت تا داخل کری دی زیو کوتی یا خدا ہو بے پٹول شش سپرو بدبخت زشو فلا یزالو یدعو اللہ حتی یضحک اللہ منو حتی یضحک اللہ منو حتی که چه اوی خود دی خدای پاک پدر پیدا کنا اوی خود دی خدای پاک زیر خواش کشی دنے کنا خدای پاک فیضا ضحک اللہ منو قال له تر دې حد پرې چې ان الله لا یذکره الله پاک یې د هنیر کوي د چې دا شی وګړه دا شی وګړه دا وګړه دا وګړه ويقول او یې خدای پاک چې وکذا وکذا وکذا کنه ودا وګړه ودا وګړه ودا وګړه خدای راي غوري حتی ان قطع به الامان حتی کې چې بیا ختم شي په دمون دی هغه خواهشات او ارزوګونه خپل ختم شي نه قال الله الله پاک چې کیم دا کنه وتا او فرمایي یعنی په دې وخت شي چې لکا هزار کلکا دا جهاد کې دا داري تو دې پر دا چې دا کیم دې ولیدلو ومثله معه ومثل دې د سره نه تعالی تو دې پر دا دې چې یو مثل نو کنه چې دا دا دا او یو مثل دې سره دې نه را دا قال عطاء ابن يزيد وابو سعيد الخدري مع ابي هريره وابو سعيد الخدري سيبو سره ده ابو عراصه ابو عراصه فلا حديث نقل کړي اذا سرا چه کم ده کنا ابو سعید الخدری صحیبی او کنا لا يرد عليه من حديثه شيئا تنرد کوي ابو سعيد خدري صاحب او بارا صاحب د حدیث نه اتشابر کول ټیک ته تیر کړو نه راځي یو ټکان رد کوم خدای و کی سادو حتی اذا حدث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تر دې حد پر سوال دی چې بیان کا بارا صاحب دې خبره باندې کړی دی کنه اچھا جی بیا دا کیسه چې کلا حسین حضری صاحب ته وګړه قال ابو هرا بارا صاحب ته ول چې فذلک الرجل انا بارا صاحب ویلی چې فذلک الرجل دا سره چې دا اخر اهل الجنه ټوک منه قال ابو حسین حضری واشد امساری ما هو یا بهرا قال بارا بارا صاحب ته چې ما حفظ ما حفظ تو الا قوله موه نه داری رکړه د رسول برک نه منګر دا کول د چې ذالک لکا ومثله معه قال ابو سعيد خدري اشهد اني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذالک لکا وعشر انصاره مدا نه رکړه قال ابو عرا بارا سویل چې فذلك الرجل دا سره چې دا اخر اهل الجنه دخولا الجنه دا اخري د اهل جنت په اعتبار د دخول سره جنت ته کنه دا په ټوله شاخري اخري جنت ته اصل هر کتابی چه کم ده کنه بقیات آوا پوته شی کنه بقی خلق ثم یوتا بی جهنم تو عرضو چاوی چه کم ده کنه او گوڑا ولشو بی جهنم منده کاننا کا سرا کاننا ها سرابون تو وی چه کداغت سید سراب ده سراب سوی کنه صحرا بی یبان ششگه که دا غرمه مثلا نو دا وطن داخل اپنا پای کو کنه پده واشه دا شگه دا شنه لیده شی تو وی چه که غالا دریوب ده کنه ده یبه هر اس غړی تو سو يهود ته خدای پاک درا فنا ول شي سو غړی قال دی چې نرید مش خدای را دد ان تسقیانه چې برو کې مشتا فیقال ته شی شبو شی شی ګرمه بوي وی کنه دمر سخت ګرمه وی کنه چې دی وجنا فیتساقطون فی جهنم پریو دی دی چې کینده په جهنم شسوی چې وای شي کنه دا سو ور دی کنه ټپ ټپای لکه سوی چې چرګالولا کې ټپ ټپای کو جهنم ته پریو اچھا جی ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجرنا فيقال لهم بیا وی خدای طرف نه دا ویل چې ما وی د سکم څه شي ښه راولې دي تو سره را دا یو ټول خلک لړو تو څه کوي کنه شا چې دا وی نو ستې کنه شا وکل ذهب الناس خلق ټول لړو فیقول نه دی ته وی چې کمی دیو تاوی چه فارقناهم خدا پاکاو ایده خال کنا حمید پا دنیو شا جو دا شویوی کنا شا پا دنیو شا بین ده ده حرویون پلیار بندیت لی نه ده مشکین پلیار بندیت لی نه ده نن ورځ چې میر دی ته څومره محتاج یې نن دا غرنی یو ته محتاج کنه په دنیا شي میر دی ته چې کیم ده کنه ډېر محتاج یو خو دغه باوجود میر دی نه جدا شوی وی کنه بیا نن خو نه دا غره ته محتاج نن خو خدا چې کیم ده نه جدا کیږي کنه واینا سمعنا منادینا ومیر ورو د دیوانا او سکوین کنه ینادی ومیر کنه واینا سمعنا منادینا میر ورو د کړي دی او سکوین کنه ینادی چې هغه چې کیم ده کنه دا نه لایق چه لیلحق کل قوم ودا لگه دی هر یو قوم بما کانو یعبدون دی اخبر معبود سره دا ولا گه دی کنا هر قوم و انما ننتظر ربنا مش خو انتظار کی دی رب اخبر ذکا چه دا اعلان شوانا چه هر قوم دا اخبر معبود سره ملحق شی کنا مش خو دی رب بدت کرده مش خو ایغه تا انتظار کی کنا ایغه سره و میر دریمی قال ویلی دی رسول برک چه فیاتیهم الجبار روش دیتا اللہ پک فی صورتن دا لګولی خدای پاک ته په طریقه درې یو د سماعت سره فیذهبو بیا دای شریشی کای ما یسجدو کنا په دې باندې چې سیدا ولګی دا په دې شریشی چې سیدا خدای ته ولګی کنا نو بیا دې سیدې په لګولې باندې ودای چې کیم نه کنا شریشی خو نوې شو سیدا لګوي فیعود ظهر طبقا واحدا او ګرځي چې کیم نه کنا شو دې یو پټ داغا کړی و بشه خاتم شی بیل کول یو تختا یو پاټه وګرځي ګوره دا یو نشي کنه شان ګوره دا یو نشي ثم یوتا بالجسر دن ورسی رول شی پول فیو جالو بین زهرائی جهنم وچ پر مان جهنم شی وگرده ورشی قلنا میرتا شی یا رسول اللہ مل جسر جسر تشیدی قال رسول برکو فرمی اللہ چه مدحظتون مزلتونا مدحظتونا زید سنگ زنه دلی داو دا سنگ زنه دلی دلی دکنا او په دې باندې چې کیم ده کنه اغزی چنه ونه دي کنه حسکتن مفلتحتن اغه ونه دي اغزی چنه لها شوکتن عقیفتن چې دې دې پر وی اغزی وی ګور ګور دې کونډه باندې کنه ګور ګور چې کیم ده کنه اغزی وی په باندې تکونو به نجدنا هر چې وی دا غونه په نجد شي کنه په نجد مقام مقام باندې نجد شي کنه په دې غوتن باندې دا ونه چې کیم ده کنه دا نظر غنی شي یقال له السعدان چې ویل شي دی ونه ته چې کیم ده کنه مرکونډی کنه سعدان مرکونډی ته ویل شي نو به پښته شي ويمر المؤمن عليها وتريدي وجه كم ده كان يمر المؤمن عليها تريدي ومؤمن په دغه چې کینه په لوبنه کت طرف په شان ده رب ته سترګې کنه او وکل برق او په شان ده مکانه برق په شان ده بجلی وکر ریح او په شان ده بودن وکا جوید الحیل والرکاب او پشایا پشان دی غی عمده عمده وسیونه او دی غی یشونه کنا دا خپل عمره مطابق ذرا د سترګې د را باندې پته رج دی خلی چې سترګې داو یعنی په دې باندې سمره واخ لګي په دې باندې دا مر سترګې په تیر شي کنا شا او ذرا حاله کې ودان پته رج لکه دا اسمان شي دا پړ سری دا بجلی ولا پړ کنا شا دا مثلا چې کسه دالی غیر رسیدل لري کنا شا او زنا یې بیا داس په تېرې دي چې کیم ده کنه چې هغه وي د چا غوندې وي د تیز بوت غوندې وي زنا وي د وسیونه دي شونه غوندې وي فراجن مسلم درې قسم خلق تا کنه یو قسم هغه دا چې نجات من دین کوي مسلم صحیح سلامات بالکل خلاص کول شي وناجن مخدوش او بل هغه نجات من دین کله چې خلاص کړي جهنم سره ورکړي خو مخدوش زخمی کړل شي کنه ټول زخمی کړه شووی او مقدوس فی نار جهنم بل هغه غرزه ولا کړه شو د به غیر د جهنم شله کندر ونسی پر مخه ورودري جهنم ته کنا حتا یمر اخرهما حتا کې چې تیرې دی وی چې کیم د کنا اخر دې دی یم اچھا جی دا سه درې یو صحابو صاحبان چې ګراول وشي د ګراولا کنه دا پر سرات باندې وګراول شي جهنم نه خو نجات میمی کنه خلاص وشي خو به پر سرات وګراوي یا الله فما انتم باشد لي مناشده في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار او نن رضا په دې دنیا شي چې کیم نه کنه حکیمه سره وړي کنه وړي حقوق سره وړي په قیامت پر ورځ باندې مؤمن د خدای پاک نه دا حقوق چې سمرا د حقوق مطالبه په شدت سره کو کنه دا مرا چې کیم نه کنه بل ورس په شدت سره د خپل حقوق مطالبه نه کو کنه فما انتم بیاشد دلی نه تو سی چې کیم نه کنه زیات سخت امو ده پرا مننا ده میرنا فما نه نه منن فما انتم بیاشد مناشدتا منن فما انتم بے اشد مناشدتا نئی تو سی چه کم دکنا سختا پہ اعتبار دی مطالبه سره په غشتره دی به حق شه دس حق قد تبین لکم چا ظاهر شوی دوستا کنا نه نه تو سی چه کم دکنا صح مطالبه کلینگی پیغه حق شه چه جواد شوی دوستا من المؤمن دیغه مؤمن یوم ایدن پورز قیامت لیل جبار دی خدای نه د خدای نه د قیامت په ورځ باندې مؤمن چې د خپل حق مطالبات سمره په مبالغه سره کو کنه دا مر بل ورځ چې کیم دا کنه د مورا د حق مطالبات تو سې چې کیم دا په مبالغه او په شدت سره نه کوي کنه شا نو ویری و اذا راو انهم قد نجوا سواء چې مسلمانانو ته دا پته ولګی چې دای خو خلاص ول نجات یې میندو کنه بیا فی اخوانهم یقولون بیا وی الله پاک فیقول الله پاک وی ته فرمای چې منډه بیا لور شي اذهبوا لور شي فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارنا فاخرجوه فيخرجون من عرفه ثم يعودون بیا ورو ګرځي دی خدای پاک دا فیقول بیا خدای پاک ته چې اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من ایمان فاخرجوه فتخرجون من عرفه کلام وقال ابو سعید ابو سعید الخدری سے ویلی دی کنا اذا حدیث روی فَإِن لَمْ تُصَدِّقُونِي کچر تو سے تصدیق نہ کئی دے مو پدے حدیث سے پدے قصہ سے فقر و خدا اندہ آیات تلاوات کئی گنا خبرہ پاتا ہے تھولا گی دی کہ اللہ پاک فرمائی چی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرتنا خدای پاک دیتای نکو دی چا سرت مقدار دی یوے ذرے وین دکو حسنتن و کچر وی دا ذرا نکی یضاعف هز یضاعف کو خدای پاک په صدقه حسنه کنه وې ته یضاعف کو او چې کیم نه کنه فیشفع النبیون یو سفرشت کو چې کیم نه نبیون یا ملائکه یا مؤمنون یا فیقول دا ټول سفرشت کو کوه اے ملائکه په سفرشت سره حال کرو دي کنه د نبیون په سفرشت سره حال کرو دي کنه او دارنګه چې کیم نه کنه دغه مؤمنین په سفرشت سره حال کرو دي خدای الله څخه خلق کی چې دغه ظاهری سانا سو جه کم ده کنه اعمال وی چا ظاهری اعمال یه پیغمبر وینی یا ملائکه وینی یا مومنون یه وینی ایده وجنا جهنم نروبوس او زره بیا داس خلق پوتی شی چه پی پره وی ظاهری لوڑ اعمال وی نوی پره عملی نا لوڑ وینا پره ظاهری عالمی وی لوڑ وینا پره آخو بیا نه ملائکه پیغنی په بیری کنه نه پیغمبرون پیغنی نه مومنین پیغنی ظاهری وی لوڑ سالمی وینا پره کنه سالمی خلی یو قدرش دی دی ایمان سپن کوي کنه شا بیا دا هو ملائکه ان پیژني کنه چې دا کافر ده کله مؤمن ده پیغمبرون یان پیژني مؤمنین یان پیژني دا بیا یو خدای پکې پیژني بل څه کې نه پیژني کنه شا نو ویری اچھا جی فیقول الجبار بیا الله پکې فرمایي وتا چې تاسو ټول سره برشتینه وکړل کنه لکه څرنګه چې زرغونی دی هغه دنا فی حمیل سیل په هغه وړیا شوی شی دی هغه سیلاب څه کنه سیلاب ته کیم ګان وروړي کنه په دې زرغونی دی اچھا دی قد رایتموها الی جانب الصخره په تحقیق سره چې کیم نه کنه دی دې دی دا دونه تو سم الی جانب الصخره هغه طرف دی هغه پرشه و دې کونی تا و الی جانب شجره په یغه طرف ته کیم ده کنه ده ونه تا کنه شاو کلا کلا په ونه پر دا راوی کنه کلا کلا تیزه څنګه دا ګان سره جامه سی کنه آلی دولا په شو سی کنه تیزه څنګه ده ونه څنګه فما کان الى الشمس منها آغا چوی جواد غرمت سرگ دا منها دیدانینا کان احضر آشناوی فما کان منها الى الظل و آغا چوی دی غدانینا بطرف دی سیره سیره تاوی کان غرمت نوی کان ابیضا سپینوی کانا ثم يهم بذلك دنا ورستی وی دی چې کیم ده کنه غمجن شي په سبب د دغه یسرول سره فیقولون لو استشفعنا الى ربنا کنا کاش کې چې میر سفرش طلب یلا و په د چانه په طرف درا بخلا فیریحنا من مکاننا فیاتون آدم فیقولون انت آدم ابو الناس لور د خال کې خلقك الله بيده رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت ارحم الراحمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين كان يعني سؤاله ربه بغير علم وبيري كان بغير بعلم نه خدای نه دی بچی سوال کول دی خدای په کدا خو دې مو ده اهل نه ده قال فياتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم ولكن ائت محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فياتوني رسول برکه چې د خلق پروشي بیا موت بیا والا را شفاعت کبرا کو کنا د ټول انسانونه په حق شته یوسف کې توب شریش ډیر اورته چې کیم دا کنه بیا خاص امت په پر اسا پروش نه دا کنه چا جهنم نه رو بس یاغه په دې ذکر دا کنه فیاتونی فاستاذن علی ربی فی داره اجازه په وتعالى به جزا انا په رب خپل باندې چې دای وی په کیر خپل شي کیر خپل نه جنات مراد دو جنات نه بیا جنت الفردوس دیغه چات زنه مراد ده د جنت الفردوس چات جنت الفردوس چات څه شي ده عرش عرش باندې وی کنه وارسیا په جنات باندې په صدا کنه خدا را کا په جنات شې شو کنه بیا به جزات وکړه بیا په دبنه په کېر ده شه به یو ځان ولي علیه بیا به جزات وکړ شي موتا په دبنه کنه چې ورسا فاذا رايته سواه دې چې وینم ز الله پاک وقعت له ساجدا فيدعني پرېږ دې غړم کوم الله په دې راشه ماشاء الله ان يدعني فيقول ارفع محمد ارفع يا محمد قال فأرفع راسي فأثني على ربي بسرائر وتحميد يعلمنيه ثم قال ثم أشبه ويحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتاد وقد سمعته يقول وأخرج آه، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن هغه څه کو څه دی قرآن شریف یې سر کړه د دلاره قرآن شریف د معنی ای وجب علی الخلود چې وجب د په دمه خلود چې کفیر دی او کوتش قال ثم تلا هذه الايه بیا تلاوت کو کنا دغه صحابي دا دا یا رسول برک دا یا چې عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قریب د چې ورسوي ته لار رب ته هغه مقام دا چې هغه صفته یا رسول مقام دا هغه نه دا شفاعت کبرا ده کنه قال ویلی دی رسول برکی وحاذا المقام المحمود این دا شفاعت صدا کنا دا مقام محمود دا الذي وعده الذي وعده اغا مقام محمود چه وعده کریه شویدو دی اغا مقام محمود نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم دی اغا نبی دی اسی سرکنا دی وعده شویدو وبه قال حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثني عمي قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى الانصار انا اطلاع الى الانصار فجمعهم في قبه فيوا خماش فقال لهم رسول برکته فرمیل چې اصبروا صبر کوي تاسو حتا تلقوا الله ورسوله حتا کې تاسو ملاو شي د خدای سره نه د خدای سره ملاقات راولو کنا مقدمه منه تو دین ته جره کنا وبکا حاکم تو بتو من پیسره کده فخر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اعلم الا انت اعلم به مني جت شبر خبر یہ گنا ہے تک منا لا اله الا انت وقال قيس بن سعد وابو زبير عن طاووس قيام وقال مجاهد القيوم دا پوزی چویر کنا لکل حمد انت قیم السماوات والارض یو روایت دارون چې قیمون او داوود دا ویل دي چې انت قیام السماوات والارض مجاهد دا ویل دي چې انت قیوم السماوات والارض کنه القائم على كل شيء قیام او قیوم او قیم تجید ویل شي اغه وی لور تا اغه نگران تا هر شي باندې چې هر شي باندې د نگرانی وی دای کو وی لور وی کنه وقرأ عمر القیام اغی قیام را دا وکلاهما مدحنا کا قیام دا کا قیوم دا کا قیام دا کا قیوم دا دا بو بل ایسی دا دوا سره چیزی دا مدح دا مدح سمرا دا بو بل ایسی دی کانا شا وبلایسی او دا مکر پر دیوی کانا دیوی وابي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا علامه عن حيثم عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد ما منكم من احد نشته تو سنا يو کس يا حفيظ صاحب الا سيكلمه ربه من خام خبر کو اذ سر رب دے دے یعنی پدے پر دا حدیث روڑ دے رب خبر کو سر کنا اراس سر ملاقات سی کنا شام اچھا جی لیس بینه و بینه ترجمان چه نوی پرمان دی رب شو پرمان دی دیغه انسان شه ترجمان وانوی و نوی حجاب بی یحجبه چه پت کو دلار کانا دا سی تو دی دا پرمان شوی حجاب وانوی یوم یقوم الناس لرب العالمین وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول بركته وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد المالك بن اعين وجامع بن ابي راشد عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم كين سري چر حاصل کړو مول د مسلمان سری به یمین کاذبتن په دغه وغزن قسم سره لقی الله دا په دې ټکی پر د حدیث وروړه چې دا یو ملاوی دی خدای پاک سره کنا عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل يخالف ريد حلف على صلاته چه ده قسم وکړو پیغام بیا خپل باندې دا قسم یو کړ چې لقد اوتی بها رکول شو مت خو بده باندې اکثر دی غنه اوتی چې کیمه رکول شي اس په باندې سره دا ته چې کیمه پر رکاوه اوس پر گئی و بل هغه سره حلفا علی یمین کاذبت نه چې قسم یو بل بدل وغزن قسم سره ورسې د مزګار منځره دا مزګار نه سو ضروری نه کوي دا مزګار به وغزن قسم کې کوم شپینه او کې ګړې دی او کې کرمه او کې کشپه او کې کورې دی او کې د ټولو یو حکم ده خدا واهلش کې رټ چې کیم ده کنه قیمتي وخت کنه په دې وخت بیا لیا سخت در وغزن قسم کنه اې دې په اړه یو په بیا د عمل امر المسلمین داغا اخدای دیر رشت دا سرائی و رجل منع فضل ما اینو بلاغ سرائی دا چه دی سرک رجیتا یہ بده خال کنا و یقول اللہ اللہ پکویتا فرمائی اليوم اليوم امنعك فضلي نن رضای سره مده تو نه فضل خپل کما منعت فضل ما لکه څنګه توي سر کړو له مول مخلوق نه زیاتای هغه شیلم ته عملی ادا کا چانو جوړ کړل سره ته یې بته جوړ کړی او جتای دی یته ده خلق نه یسروه بیا نه زاخ بل فضل اتو نه یسروه وابي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد بن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول بركي الزمان قد استدار دا غاز جاهلیت کو وقت دا عرب سوی کنشن ایده و نسی کرلو کنشن نسی او دا نصیب دې ته ویل شو مثلا چې دا اشهر حرم سری کنه شا ذکادا ذل حجا ذکادا ذل حجا محرم او یو ذل رجب میاشتو کنه ورسته دا سلویر اشهر حرم دي بیا په دې شي جنگینه چې دا باندې جنگینه ودی نه کړل چې کله مثلا جنگ ته ضرورت پیښ شو دله محرم میاشتو اراونه وا او دله ودی جنگ ته ضرورت وو بیا ودی چې کیمنه کنه اور چې باسم نشاز دا محرم میاشتو هغه دو ورځ تېر شوی دو سفر یې ته د محرم میاشت یې وړله که نه هغه د محرم ولګڼله که نه شه بیا هغه سفر په میاشت شوی بیا جان خو نه ونره که نه وایي چې دا محرم میاشت دی دی احترام مې کړي و دا محرم میاشت دا د حلوله وګڼله که نه په دې شوې جنګي نه کړله داسې رجب ولا داسې د بله داسې د بله که نه دا دغه محرم میاشت چې ورځ یې کړله سفر ته یو سفر بل ته ورسې کولا بل بل ته ورسې کولا بل بل ته ورسې کولا ټول کول سره به ترتیب شو غنه شو به ترتیب رضاو په شخه توبه تو شو ای دین او په شخه توبه تو شو حجینا او په شخه توبه تو شو کنه او ارشه یو خطوبه تو شو کنه انما النسیء زیاده فی الكفر کنه یحلونه عاما ويحرمونه کنه کلا وی مثلا دغا حرولا کردا والا دغا بیا بالکل بیا چه ضرورت نو بیا حرم مخترمه بلل کنا حرم بی جنگی نا بسی بلل کنا شا و بیا دی کنا دا وی دی کنا بیا دیو جنا دا کل سو کنا دا د خلق نه ډیر سره به ترتیب شو پرشتیا پتن لګی دا چې دا میاشتې روغله دا پرشتیا رمضان میاشتو کا گاډه وړل دا پرشتیا زور حجې میاشتو کا گاډه وړل دا پرشتیا مثلا د شوال میاشتو کا گاڑا وڑ دا پرشتیا را جب میاشتو کا گاڑا وڑا دو کنا دا خلق دا دا پتن لگی دلا پی رسول مبرک پا کیم کول بنده چه حجت الودا پسل اللہ سام کول دا حجرت سو کنا پا دیغه کول بنده دا جه کیم دا کنا کول بیل کول اغ حالت سر و غلاو چه پا کیم حالت بنده اللہ پاک دا زمنا پیدو کریه و کنا اوان تی خدای پاک اسمانین و مزک پیدو کول تیغه واقش دا کول چه سنا مناو معنی په ترتیب ورغو کنه اغه هيئت بیا روغله د کولر وفات شو کنه او بیا اغه په بیا وفات شو رښ ذکر رسول برک لسم کول باندې حج او پر دې بده کول باندې هغه کول خپل حالت تر وفات شو کنه د حج بیا دا به غه خپل واخ شو کنه شاه اچھا عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار زمانه چې دو دار وګرځیدله زمانه نه د کول مراد د دار وګرځیدلو کیم حالت تک هيئته کنا په مثل دغه هيئت ته دیتا چا هيئت یو یوم خلق الله السماوات والارض بکیم او رز باندې بکیم واخ شوی د کلی خدای د تسونی نام ځکه ولې چې کیم هيئت وې به هيئت طبيعت کیم زمانه وګرځیدله معنی ټیک حالت تر وغله کنه السنة اثنا عشر شهرا کل دولس میاشت ده منها اربعات حرم زنا دی دیغنا سلور اشهر حرم دی کمی کمی دی سلاس متوالیات دری سی بلا پسی دی چیواز القعده دو بلا ذوالحجه دو بلا محرم دو و در رجب یا ورس کیا دو کانا محرم صفر ربیع الاول ربیع ثانی جمعه الله جمعه ثانی رجب رجب ورس کیا دو کانا و در رجب یا شدو کانا دیو ټول عربا احترام کلو خاص تر مزر کا ملاغوا ایدی عرب احترام کلو بیا دی وجه نه دا رجب میاش ته مزر قبیله ته ور منسوب ده کنه شان ورجب مزر او بلغ رجب ده مزر شو الذي اغرجب بین جمادى و شعبان چې برمان دي جمادى الاخرى و شعبان شد شهر رسولم براک بیا په دې مقابله نه صحابه کرام نه پښتنه وکړه چې ایو شهر نه ده دا کیمه میاشتو قول نمیزه ته چې الله ورسوله اعلم فسكت رسولم براک بیا د غلا شهادت زنن نه حتی کې میز داخل وکړو چه انه سیسمیه بغیر اسمی چه دای نوم دی پده میارد بنده بهر دی اگه مشهور نوم را زیر حجره غیر بل نوم داخل کجی بسر غوڑی کنا قال بی رسول برکو فرمیل علیس ذل حجه دا ذل حجانه دو پیغیر نوم بنده ونا مولا کل نمیز دی بلا قال ایو بلدن هذا کل الله و رسول عالم فسکت حتی زنن انه سیسمیه بغیر اسمی قال علیس البلدتو دا بلدان دو مکا مکرمه کنا قل نمیز دی بلا قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسول عالم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر أليس يوم النحر يوم النحر ندو قلنا بلا قال رسول برکو فرمیل جی فین دماغکم و اموالکم وینه ده تو سو مرینه تو سکال محمد ویلی دی دی غیر اوی ده محمد بن مسنن صدا لکه حرمت ته دغه شی په ورځ د توس دغه شی په شهر د توس دغه شی په میار د توس دغه شی لکه او لکه مثلا د مکه مکرمه په شهر شی او د اختری په ورځ باندې او په ذل حجې په میار شی کړه دا وینه تلول حرام دی دا سه په هر دی شی په هر میار شی په هر ورځ شی دی وینه تلول حرام دی ردی مولو خسر حرام دی عزت تلول چری دا حرام دی کنا خپل میون شه سره قتل کوي الا خبر در ليبلغ الشاهد الغائب ورو در رسوي دا مو پیغام د حاضر غیب ته فلعل بعض من يبلغه کدای شي چې زنه هغه څه کې بلغه چې ورور سول شي د پیغام دی مو اي يكون او عليه او يذ حفظ الكريم کای مو پیغام دی پر من بعضن من بعض من سمعه ده زنا اغنا چه چار ودلا ده پیغام ده مولا ده ده حاضرین سے ویدہ مرا صاحب حضرت کریم کنوی لکا آغا مبلغین سے کنا فکان محمدن او محمد ابن سیرین دا ذکر ہو سواح دوی چه دو ذکر کولو دا حدیث قال ویلو چه صدقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال دن ورس رسول برکو فرن چه علا خبر در حل بلغتو سرانگ مرا سول وکرل کنم وکرل علا حل بلغتو یو دیتا چه بیر پر دوستو خوی رسول دیو باب ما جاء في قول الله تعالى ان رحمت الله قريب من المحسنين ده رحمت ذکر دیتا کو کنا وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن عاصم عن ابي عثمان عن اسامه بن زيد قال كان ابن دار زين بي بي بچای شو چې بي مرو چې رسول برکه ور بلو کړتا یا یو ور نه ور بیا کا خط پر ور ولر چې کا سامنے رسوي نو شکرا اچھا جی عن اسامه بن زيد قال اسامه بن زيد لي چې كان ابن وقمت معه اسامه ابن زید چې زاوی سره چې شمال ابن جبل او ابی ابن کعب او بال ابن سامت یو دا ټول سره لوري رضی الله تعالی عنہ فلما دخلنا سواق چې داخل شي مې دې کېرتا ناول رسول الله صلی الله علیه وسلم السبیه ور کو خال کې رسول مبارک دا وړي کا بچایا نسیکای ونفسه تقلقل في صدره وسائل د جوا اگر د پسینا د شکانا د پسینا شه حرکت کړو کنه حسبته زه ګمون که چې کوم ده کنه په ده باندې په دغه ایسو د خپل باندې دا یو روي وي قاله چې دا سیر ته ویلي دي چې که انها شنتونه ګویا کې دغه نفس د ده سو کنه دا وجود یې او دا روح یې کنه په دې سیناش کې چې دغه حرکت یې کړو دا اوز یې کړو ته وی چې کله زیر مشکای ده زیر مشکای څه وی کنه شه دغه زیر مشکای به څه شي روزه وکنه په اخر وړي کس کا زیر مشکای هغه چې کیم ده کنه چې سور او چې اول دا بشه کو چې کیم ده کنه خدا سے دا دلس کا وی کنه دا سے دا بچا دا سے وړی کس کی مشکی غړه کې غونډه دا دلس کا او دا اوز یې په سینا سے چې کیم ده کنه دا حرکت یې کولو کنه د سه فبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة عتبكي دوست ده خدای تا جوړه فقال رسول الله برکو فرمایي چې انما يرحم الله من عبادي بشکر رحم خدای پاک چې بنګونه خپل نه الرحمه او به دین کې باندې دا ان رحم د خدای صفت شو کنه شو او دا زور دین کې باندې خدای کو ان رحمت الله قریب من المحسنین دا رحمین سړي دا محسنین دې ته خدای رحمت ورنږدې دا خدای په دې باندې رحمت وابي قال حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن سالم بن كيسان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنه والنار الى ربهما اچھا ده کنه تو ور سره ولا غوي ير تا ور سيول چې او سر تو بل متکبرين سواد ده چې مت ترجیح رو کړی شو یره بل متکبرین سره کنه متکبرین متر دی چې چیرته د خرساره خارق ده کنه د متکبره او چې کیم ده کنه دا خو تقدیمی ده واجه سدو کنه نو بیر څه شو دا سواد ده کنه اچھا جی وقالت النار فقال للجنت الله پاک جنت ته ویل چې انت رحمتي ته د مرحمت یې او بیا چې چاته د رحمت خوښه کا هغه چې کیم ده کنه ورده در داخله وقال النار يرته چې انت عذابي ته د معذابي اصيب بکر سوال کو پتو سره من اشاء چاته چې مو خوښوي ولكل واحده منكما مل احد هر یو څه سره د پرده د کولا ده تو سره ده کوم یی غوډر ستر غړي قد قد قد کنا نر باس باس مدا باس مدا باس مدا باس مدا وابي قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا هشام قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن اقواما صفع من النار خامخا رسول سخال کتا اغا سوزول دیر بے ذنوبن بسبب دیغی گناہ سر اصابو حسدی ورسدری بیغی گناہ تا یا یز دنا روان شي یا مشه دنا روان شي یا چرګ یا وزام یا بیا ته دنا روان شي خو خیر څه وګه هزا اسمون کا تر روان شو یا دمزه کا تر روان شو څه کړم کوي چې خدای نه کوتم کنه اچھا جی وابي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن الامش عن ابراهيم عن ارقم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا به دیو سره رسول مبارک واخندل او قال ویل چې وما قدر الله حق قدره ګوره د خدای لوی ته ملي ما به د خلق ده بیا د خدای قدر یې په حق سره نه کړ سره د خدای تعظیم او د لوی حق ده دا څه قدر یې د خدای نه ده کړ دا څه تعظیم یې د خدای نه ده کړ بلکې خدای ته بی بی ور سبه ته خدای پاک ته بچای ور سبه ته یو زیر علی السلام کنا نو بی دی او سره دی هغه فعل خپل فعل یې کړی د خلق نه کنه او سره دی هغه امر خپل چې کون دا و کلام یې او سره دی هغه کلام خپل کنه کلام کلام دا ذکر د امر سره خاص نه ذکر دی کون یې خو د کلام نه کنه دا دغه صفات خپل سره د فعل خپل سره د امر خپل سره د کلام خپل سره دای خالق ده کنه او مکون ده اچھا جی او ده خدای پاک ذات او صفات ده خدای پاک او امر ده خدای پاک او کلام ده خدای پاک ده طول قدیم دی کنا وابی قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال احبرنا محمد بن جعفر قال احبرنی شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر عن قریبن بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال عبد الله بن عباس سویلی چه بیت فی بیت میمونه رضی الله تعالی عنہ لیلتون تیرک لمبو بکتا ده میمونه صاحب شیواش پا و نبی کریم صلی اللہ علیہ حدیث سنگو دیده پر امی تیرا کر چرا انظرو چه زوک سا کیف صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل چه سرنگ غلبین دی رسولم برگ دشپے فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلی ساعتا بی خبرات روک رسولم برگ دشپے صلاة دی اہل فرصت ساعتا من جسم مرا قدر دن او سیود شو فلما کان رسول صلی اللہ علیہ الاخر او بعضو سوا دی جشو اصول سے اخیر دشپے یا ذرا دی جشو اصول سے اخیرہ ده پیدو کوله ده مخلوقات کتب عنده ویلیکل ثبت اکرا بلوه مخفوظ شد زون سنگا ده فوق عرشی پوسا ده عرش اخبرنا ده چند رحمت سبقت خزبی ده این خدای پاک ده کلام بیر ثبت شد وابي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا علامش قال سمعت زيد بن واب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدکم په تحقیق سره پیدا یش یو کار ده تاسو د داسته چې یو جمع په بطن امه 40 یوم سره ټیل یې سری معنی په ګره د میرا خپل شې سالويش ترې ده کنه دا غاس معنی وی په یو ځای باندې کنه او او 40 ليله 40 يوم نو ولدي 40 ليله نو ولدي ثم يكون علقه تندر اورس وی تینګا وینا مثله سالويش ترې ثم يكون مزعه تندر اورس وی بټه مثل او په مثل د دغه سرویشت کړی ثم يبعث الله الیه الملک بیا ولدی خدای په دې ملائکه فیوزن بیا اجازه وکړي چې د ملائکه ته په لیکل د سرویر خبره باندې فیکتب رزقه یو و عمله دوا و اجله امین داد عمر دې کنه درې و شقی او سعید چې نه وخت دی او وخت د سرورم دا ته وري کنه ثم ينفخ فيه الروح دنا ورسې ته ول شي په دې روح کنه فیعمل عمل اهل الجنة فیدخلها فین دا خدای پاک تدا کلام ور ثبت شو کنه دا لیکل سری کنه دا خدای پاک کنه ور سر نه دکو وابي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن زر قال سمعت ابي يحدث عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبرائيل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فشيء من كويت ولا ان تزورنا رب بک زه خو نر نه زیره زه منګر په امر رب اخبر سره رب امر ارتا کو امر شو تکو کلام ارتا بیت شو کنه شو ارتا بیت له ما بین ایدینا ایدی خدای پاک دی پر دا علم دی هغه چې مخ مشتکیم شي د آخرت ته و ما خلفنا هغه چې ورسې مشکیم شي پرې شد چې دنیا دو و ما بین ذالک برزخ و ما و ما کان ربک نسیه و نظر عبد تو بیا روین کا کنا چې چې وی کړه وسان ور دې پرېړ دی کنا دا واهی په تاخير سره نه دیشه اخبر حکمت قال ویلی دی جه کم نکنه دی غروی چه هذا کان الجواب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بی عبداللہ بن عباس سے ویلی دی دا آیات کے منزل شو دا جواب ویلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پشتن علیہ پر وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأمش عن إبراهيم عن القمع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود سويت وزجت نصر رسول الله في حرس فيو پتيشه سړی خو میس خوک کړی او تاسو ته دا خبره چې لا تسالو هم ما پښتنه ځنه کیا دا جواب در کو چې باب در باندې لګی دا نه دا جواب یې در کو کنه چې بده باندې سیک ویل یو خدای په دې خو پیری بل سیک نه په باندې پیش وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله زموار گرده دی خدای پاک لمن جاهد فی سبیله اغه چتا چې څنګه جهاد کو د خدای په لیار شه و دا جهاد بلا یخرجو هو چنو بسی دلار دکر نمنگر دا جهاد فی سبیلی ہی و تصدیق و کلماتی ہی و تصدیق دا کلمات و دا خبر دا خدای پا کنا آیا و بس خدای پاک زموار کرده دی یده مجاید تا پا دی سر بی ان یدخله الجنتا چه ور داخلوی و دلار جنت من شیخ کبی و جنت تا ور داخلوی او یر دی او یر بس کبی دلار علامس کنه هل دی کیر اخلیغ دا خرج منو چه وطلوی دی کم کرن معاما نا لا سرا دی اغیس یا دکیم شای من دلا دی اجر نا یا دی غنیمت نا و بی قال حدثنا محمد بن کثیر دا په دې ټکی پر چې و تصدیق او کلمات هی کنا و بی قال حدثنا محمد بن کثیر قال احبنا سفیان عن الاعمش انا بی وائل انا بی مسر رضی الله تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم فقال الرجل يقاتل حميه يونس ريداسي چدای جنگي دي غرات سے پرا و یقاتل شجاعتن د بهدرې د پر جنگي دي و یقاتل ریاان په طریقه د ریا سره جنگي دي بیا دا هر غنه قسمه قسمه غرضه باندې جنگي دي فایو ذالک فی سبیل الله کیو د دې خدای په لار شدا قال رسول برکت او فرمیل چې من قاتل کیم سره چې جنگي دي لتكون کلمت الله هی العلیا دې دې پر چې کلمه او خبره د خدای په کې پوسه په هر خبره باندې فهو فی سبیل الله د اعلا د کلمت الله د پر چې څنګه جنگید نه د بیا کلمه خدای په کړه ثابت شول کنه باب قول الله تعالی انما امرنا لشین اذا اردناه ان نقول له كن فيكون کنه او د امر د خدای په څه کنه دا چې کیندا کنه حدیث نه دا ویلې ځکه چې په دې امر سره خدای نه راځي کیندا حوادث سر مخلوق کوي پیدا کوي اذا اردنا شيئا ان نقول له كن یعنی په کون سره دلاره مخلوقات نه در پیدا کوي چې سمره مخلوقات په کون سره پیدا کوي خدا هو د مخلوقات نه مخته شو کنه یا چې مخلوقات نه مخته شو قدیم شو کنه دا امر د خدای په کنه وفي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي قوم ظاهرين على الناس جغلي بخالق بند حتى يأتيهم امر الله په دې پرې دروړو حتی کې جوړ شي دیتا هغه امر د خدای په سمانه امر د خدای پاک په قیام د قیامت باندې کنه وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمر عمر بن هانئ انه سمع معاويه رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من امتي امه قائمه يتفاصبت بامر الله